خو کارونه وکړي لکه زمون شیخ صاحب الله دې په رحمت نوريږي هغه کله کله دا بیګیر مولایان خکارونه کوي ابیګیر نه ګیره به نه خو خکارونه وکړي بیګیر مولایان او کله کله به خګیره یو غلط کار وکړي نو سبا کې اوسه نو کله دې بیګیر مولانا الله کار اخلي الله دې خکارونه واجب بیګیر مولانا لاسونه دواله ملاو کا دا نه دی اول لاسم نه ملاوي او کلاس ملاو کې نو بدلا سي لکه شل دی وجلی نه روند دی غاړه غوټه په خیر لري ورور اسلام علیکم اسلام علیکم هر کله راشي خوشاله بشي دا لوی نیکی ده پنه کو کې الله دې موږ کې دا خوینه پیدا کړي ها کور کې بهر ملګری دوست چې زه چې چرته زه یا څوک د سره راځي نو که خفه مې جګړه راشي نو هغه به دې زما په راتلو کې نه خپه دی رااله په خیر په خیر په خیر رااله خی ها او د یو ته پوسکا څنګه ته خی بچی خو خیر سره رااله وخت تیر شو شپه خط تیر شو هغه خوشاله شي نو چې ته یو لازم د څور کې چې دکا مات کړی دی لاس دی نجات اسی بری پر سره مکو خو وخت دی وای ان اول الناس بالله من بدا بالسلام اصل چې موږ دا وایو چې د عذاب باندې د عذاب را نه وایي چې تاسو وایي تاسو خلاف تاسو کوي ان اول الناس بشکتی نزدې د خلقونه په الله لا تاسو د چا شروع کې په سلام باندې چا چولم به سلام واچاو نو هغه الله ته ډیر خوښ دی اکه یو سړی سلام نم چي او چې نه اغري هوته السلام علیکم تا خپل غاړه آزاد کړه او سلام هغه نو واپس کول هغه دغه ګناه ده ته السلام علیکم او زغه نه جواب ورکړي نو هغه ګناه ما پټ واچاو نه پټ بنا چې سلام کارا